د افغانستان اسلامی امارات د شریعت غږ رادیو څلوروي ساعته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلای شئ د شریعت غږ راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د منبر غږ خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت څوک دی چې الله ته پور ورکړي ښه یعنی حسنه پور چې بیا یې ډیر ځله ورته زیات ورکړي او دا خو الله دی چې د رزق تنګول او پراخول کوي او هغه ته به ورګرځول کیږي چې می د ژوند مرحله ټوله مدینه کې تیرې دلې او په داسې حالت کې مړ سو چې مغفرت یې سوی دی د دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لاله ندي کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لاله ندي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له دېرشمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټوکو ته راګرځوو د کابل په فدایي بریدونو کې لسګونه بهرني او کورني افسران او عسکر وژل شوي دي په بلخ ولایت کې د ګوډاګۍ ادارې لس ورځني عملیاتي هڅه په نکامۍ پای ته ورسېده. د غزني ولایت په قره باغ کې اشغالګر د درې عسکرو تر مرګ ژوبلې وروسته په څرخکو کې وتښتېدل. د هرات ولایت په شینډنډ کې په اربکیانو د برید له امله د قومندان نصیري سېلاب په شمول اته تنه قتل او اووه تنه نور ژوبل شوي. د فاریاب ولایت په قیصار کې دیارلس تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول. اوس هم بشپړ خبرونه د کابل په فدايي بریدونو کې لسګونه بهرني او کورني افسران او عسکر وژل شوي دي. دالخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې تېر ماښام د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د بهرنیو اشغالګرو یو خورا مهم نظامي مرکز چې بهرنیو اشغالګرو د داخلي ځواکونو د ځانګړو عسکرو او افسرانو د روزنې لپاره کار ترې اخیست او هم د عملیاتو او چاپو د طراحۍ او پلانګذارۍ لپاره استفاده ترې کېده، ګڼ فدايي بریدونه ترسره شول. پرون ماښام مهال فدايي مجاهد احمد د یوه لارۍ موټر په وسیله سره برید وکړ چې له درنو منفجره موادو څخه ډک کړل شوی و. د یاد نظامي مرکز نظامي قراول د ودانۍ اکثره برخې، دیوالونه او موانع یې دړې وړې کړل او وروسته ورتلونکو څلورو تنو نورو فدایانو ته یې د داخلیدو لاره خلاصه کړه. په دغو بریالیو عملیاتو کې د اسلامي امارت د استشهادي کنډک پنځو تنو قهرمانو فدایانو هر یو احمد ننګرهاري، د پوهنتون محصل، حافظ محمد عمر بغلاني، حافظ سعید کابلي، مولوي معاویه هلمندي او مولوي شمس الله زابلي برخه اخیستې وه چې محصل احمد د موټر په مټ برید وکړ. له لومړۍ چاودنې وروسته څلور تنه نور مجاهدین چې په سپکو او درنو وسلو، اور غورځوونکو وسیلو لاسي او چسپکي بمونو او نظامي لوازمو سره سمبال وو دغه کمپ ته ننوتل او په باقي پاتو دښمنانو باندې عملیات ترسره کړل چې پوره لس ساعته په مرکز کې له دننه او بهر څخه ورتلونکي دښمن سره وجنګېدل د بهرنیو اشغالګرو اړوند دغه نظامي کمپ جي فور اس له پنځه پنځوس څخه تر شپېتو پورې بهرني روزونکي له اتیا څخه تر یو سل دېرش پورې داخلي د استخباراتو او ځانګړو ځواکونو تر روزنې لاندې افسران او د کمپ د امنیت لپاره پنځه دېرش پورې کمانډو ځانګړي ځواکونه اوسېدل چې ټول تر برید لاندې وو. د دقیقو معلوماتو په اساس د برید په وخت کې یاد کمپ ته دوولس تنه بهرني روزونکي په دریو زري موټرو کې له کوم بل ځای څخه هم را رسېدلي وو چې له لومړۍ چاودنې سره ټول له منځه لاړل. د ابتدایي معلوماتو په اساس په دغه کمپ کې اوسېدونکي ټول له یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه اووه دېرش پورې بهرني اشغالګر او کورني تالیڅټي عسکر اوسېدل چې مطلق اکثریت پکې وژل شوي او ټپیان دي. د عملیاتو اهمیت په دې کې و چې دغه ځای خورا ټینګ امنیت درلود، داسې ځای ته دومره قوي منفجره مواد او ګڼ شمېر مسلح مجاهدین رسول دښمن ته ورپه زړه کوي چې په هېڅ ځای کې هم د مجاهدینو له ممکنه بریدونو څخه نه شي په امن کېدلی. هېوادوال خبر دي چې په دا وروستیو کې بهرنیو اشغالګرو او کورنیو غلامانو یې په ګڼو ولایتونو کې د ملکي خلکو په ضد په وحشیانه چاپو او وژنو لاس پورې کړی په وروستیو کې په لوګر کې تر پنځلس ملکي هېوادوال شهیدانول دوه ورځې وړاندې په اروزګان کې له شل ډېر ملکي هیوادوال په خوب ویده په شهادت رسول وړمه شپه د هلمند په ګرمسیر کې تر دېرویشت پورې ملکي هیوادوال چې اکثره پکې ښځې او ماشومان وو په قساوت او پوره بې رحمۍ سره په شهادت رسول، په ننګرهار، فراه، پکتیکا او نورو ګڼو ځایونو کې وحشتونه ترسره کول یې بېلګې دي. د دقیقو استخباراتي معلوماتو په اساس په یادو ټولو ولایتونو کې چاپې وهل او د ملکي خلکو د وژلو پلانونه په همدې کمپ کې اشغالګرو لخوا طراحي کېدل او د غلامانو عسکرو ته د اجرا لارښوونه کېده د اسلامي امارت د استشهادي کنډک مجاهدینو هم له اشغالګرو او غلامانو څخه د ګډ انتقام اخیستلو په منظور دغه کیمپ په نښه کړ او ګڼ شمېر اشغالګر او داخلي مجرمین یې پکې د خپلو کړو ظلمونو او وحشتونو په سزا ورسول د اسلامي امارت نظامي مسولینو ته لارښوونه شوې چې د خپل عام ولس په وړاندې د اشغالګرو د مظالمو په غبرګون کې نور هم په اشغالګرو او مزدور دښمن داسې لوی بریدونه طرحه او ترسره کړي چې د دښمن بیخ وباسي او نور د ظلمونو او وحشتونو د دوام فرصتونه ورڅخه واخیستل شي ان شاء الله تعالی د کابل لوی استشهادي برید اشغالګر او داخلي دښمن ته پیغام ورکړ چې نور د دوی څخه د انتقام اخیستلو وخت را رسېدلی دی نور به هیڅ ځای او هیڅ رنګ کې هم د امن احساس ونه شي کړای. دا هیواد د داسې سرسپارلو مجاهدینو کور دی چې د خپلې ازادۍ او حریت لپاره شهادتونه ویاړ بولي. دا ملت نه په ظلم سره څوک ماتولی شي او نه په قساوت او وحشت سره. څومره هم چې ستاسو د وحشت څپه تیزیږي هغومره به له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخ کیږئ. دا به وروستی برید نه وي که تاسو خپل اشغال او د غلامانو ملاتړ ته دوام ورکړئ د لا سخت حالت انتظار وکړئ او که داخلي غلامان هم د اشغالګرو حمایت او د هغوی په غوښتنه د خپلو خلکو دین او هیواد سره خیانت ته دوام ورکوي نو د لا بدو ورځو منتظر دی اوسي موږ به نور په دښمن باندې رحم ونه لرو زرګونه استشهادي مجاهدین د شهادت شیبې شماري او همدا ډول بریدونو ته په بې صبرۍ سره انتظار کوي ان شاء الله تعالی یو بل خبر وایي چې لس ورځې وړاندې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو لکه چمتال، چربولک، خاص بلخ او چاهې کې د غلام ادارې ټوپکیانو د اسلامي امارت د مجاهدینو په خلاف د چاڼیزو عملیاتو په نامه ناکامه پروسه پیل کړه چې یادو ساحو ته په رسېدو ورباندې د اسلامي امارت سرښندونکو مجاهدینو ځپونکي کمینونو او کارنده بریدونه ترسره کړل. د مجاهدینو لخوا په ترسره شوي کمینونو او بریدونو کې د مزدور دښمن د مهم قومندان وحید په شمول شپږویشت تنه ګوډاګیان قتل او قومندان نسیم په شمول یوویشت تنه ژوبل شول. په دې سربېره شپږ ټانګونه تخریب او ګڼ نور جنګي توکي هم له منځه یوړل شول. امریکایي اشغالګرو له تېرو اوو ورځو راهیسې د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند ولیدات کلا کې د عامو خلکو په کورونو کې سنګرونه نیولي وو ترڅو د مجاهدینو پر ضد عملیات وکړي خو مجاهدینو په هغو نقطو کې چې ولس ته د زیان خطر نه و اشغالګر تر ځپونکو بریدونو لاندې ونیول چې په ترڅ کې یو امریکایي عسکر مړ او دوه تنه نور ژوبل شول د راپورونو له مخې مورال بایللي اشغالګر وروسته له هغه چې د مجاهدینو له حیرانونکي غبرګون سره مخ شول، د څرخکو په مټ له سیمې وتښتېدل. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په بازار کې پرون سهار نهه بجې په مزدور اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو وسله وال برید پیل کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، تر ډېره یې دوام وکړ. تر دې مهاله د مزدور اربکي قومندان نصیري سېلاب په شمول اته تنه اربکیان ځای پر ځای قتل او اووه تنه نور ژوبل شوي. د یاد ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ اړوند له هغې قرارګاه مزدور عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره په تېښته ولاړل چې دوې شپې وړاندې ورباندې مجاهدینو برید کړی وو او دښمن ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغله. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د بازار د زاړه ګنج په سیمه کې بیګا شپه لس نیمې بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د سنګوري اربکیانو پر پوسته وسلوال برید ترسره کړ. وروسته له هغه نورو پولیسو سره چې سیمې ته د کومک په موخه راورسېدل د کمین په ترڅ کې سخته جګړه ونښته د جګړې په پایله کې درې شوبلې او یو فیلډر موټر په بشپړه توګه ویجاړ، د امنیه قومندان د دریم ټولۍ مشر جانان او د پوستې د قومندان په شمول اووه تنه د پردیو مزدوران ځای پر ځای وژل شوي او نور ژوبل دي. د دښمن یو راکټ، یو دراسکوپ او یو کلاشنکوف د مجاهدینو لاس ته ورغلی دی. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلي. انا لله و انا الیه رجعون همداراز د یاد ولایت د موساکلا ولسوالۍ او سنګین ولسوالیو ترمنځ د مشترک بازار په سیمه کې یرغلګرو او ورسره مزدور عسکرو د چورلکو په مټ چاپه ووهله پرون ټوله ورځ مجاهدینو په ګډ دښمن بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې درې تنه کمانډوي عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول دښمن په سیمه کې بمبار هم کړی چې په پایله کې دوه تنه کلیوال او درې تنه مجاهدین هم شهیدان شوي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د عمر خېلو او خان کلي په سیمو کې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې یو ټېلر او پکې بار دوې شوبلې په بشپړه توګه ویجاړې شوې. همداراز د پای باکورزو په سیمه کې هم په مزدور دښمن وسله وال برید ترسره شو چي پکي د دښمن دوه رنجر موټر ویجاړ او دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په یو بل خبر کي ویل شوي چي د زاړه نورک په سیمه کي هم پرون سهار په مزدور دښمن وسله وال برید تر سره شو چي تر نیم ساعت پوري یې دوام وکړ او پکي دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د پکتیا ولایت د ګردیز امنیه قومندانۍ ته څیرمه بلند منزلو په سیمه کې د حکیم بروت په نوم د جاسوسي شبکې مهم غړی د اسلامي امارت د ځیرکو مجاهدینو په چریکي برید کې ووژل شو حکیم بروت د پکتیا ولایت مرکز د استخباراتو برخه کې د ګرفتاري امیر او له اوږدې مودې را په دې خوا د امریکایانو یو له هغو مهمو جاسوسانو څخه و چې لوی شمېر ولسي هیوادوال یې په شهادت رسولي او نه بښونکي جنایتونه یې ترسره کړي ول. وروستی خبر دا چې د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ اړوند د سیدآباد ولسوالۍ ته پر غځېدلي سړک بیګا شپه مجاهدینو د مزدور دښمن په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره کړ. د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د ټولي نړۍ پر مسلمانانو لازمه ده چې له اسلامي خاورې څخه د دفاع لپاره راپورته سي او پر اسلامي خاوره د ظالمانو د تجاوز او زور زیاتي مخنیوی وکړي. د مرحوم الحاج مولوي جلال الدین حقاني رحمه الله بار دی دی کو ګرا د بللری له شاوخوا یو کال راهیسې امریکایانو د خپلو روزل شویو خاصو ملیشو په توسط چې پر قطو او مرکزونو یې صفر یک، صفر دو، صفر درې او نور امریکایي نومونه او شفرونه ایښي د افغان مظلوم او بېوزله ولس په مقابل کې خپل وحشت او بربریت انتها ته رسولی دغه قاتلې قطعې امریکایانو کټ مټ د خپلو داړونکو سپیانو په څیر تربیه او جوړې کړې دي او کټ مټ په همغه شکل او ذهنیت کار ورڅخه اخلي. امریکایان چې کله وغواړي او د مظلومو او بې دفاع افغانانو په وینو لمبولو ته یې زړه وشي نو خپلو همدغو وحشیانو ته قومانده ورکوي چې تاسې به نن شپه د افغانستان په فلانۍ او فلانۍ سیمه او برخه کې عملیات ترسره کوئ او تر هغو به بیرته نه راستنیږی چی لسګونه عام افغانان مو نه وی شهیدان کړی او یا مو د هغوی خاورینې جونګړې د بمونو او ماینونو په ذریعه نه وی هوارې کړی. په دا نږدې تیره اونۍ کې په لوګر، ننګرهار، هلمند، پروان او نورو ولایتونو کې د یادو قطعو د شپنیو عملیاتو په لړ کې یو نیم سل تنه عام افغانان په توره او نیمه شپه کې د کورونو او خونو په منځ او مخ کې په ډېرې بې دردۍ شهیدان او سلګونه تنه نور یې له ځانو سره د شکنجو لپاره بیولي. د معلوماتو له مخې کله چې دغه قاتلین بېرته خپلو قطعو ته ستانه شي، چا چې زیات افغانان وژلي او کورونه یې ور وران کړي وي، د امریکایانو له لوري زیات تقدیر او هر قاتل ته د وژل شوي افغان پر سر درې سوه ډالر انعام ورکول کېږي. تر اوسه چې د نوموړو قطعو له لورې څومره عملیات ترسره شوي او څومره وحشتونه یې سر ته رسولي، که هر څومره افغانانو فریادونه کړي، مظاهرې یې را ایستلې او د درځنو درځنو شهیدانو جنازې او جسدونه یې د رسنیو مخکې کتار ایښي او د اجیر رژیم د والیانو د کار تر ودانیو یې ور وړي، هیڅوک نه شي ثابتولای چې لاسپوڅي رژیم یې غږ اورېدلی وي. او یا یې د کوم ټاکلي پلاوي په توسط دا د تحقیقاتو نتیجه رسنیزه کړې وي، د تحقیقاتو نتیجه رسنیزه کړې وي چې ولې او په کوم جرم په دومره انتهايي قساوت له ملکي افغانانو سره دا ډول چلند او برخورد کېږي. علت یې دا دی چې دغه قاتلان امریکایانو د خپلو هغو وحشتونو له پاره روزلي او استخدام کړي کوم چې مخکې خپله امریکایانو ترسره کول اوس یې د خپلو همدغو کثیفو او منحوسو ملیشو په توسط انجاموي. په دغه نیرنګ سره له یو لوري غواړي د خپلو پوځیانو تلفات کم کړي، له بل اړخه هڅه لري دا ذهنیت افغانانو ته ورکړي چې دا جګړه ستاسې خپلمنځي ده او دا ستاسې خپل افغانان دي چې وژني مو او هیڅ رحم نه درباندې کوي. که داسې نه وای نو د کابل رژیم خو به کومه ورځ دغه عملیات غندلي او محکوم کړي وو. اصلي خبره دا ده چې د کابل رژیم ټوله دارودسته د امریکایي قطعې په څیر د امریکایانو یوه لوېدلې پروژه ده په کومه روحیه او هدف چې امریکایانو د صفر یک، صفر دو، صفر درې او یا نورې قطعې جوړې او روزلې د کابل رژیم دنده او مکلفیت همدا دی چې د امریکایي ستراتیژۍ تر سیوري لاندې به ساه اخلي په کوم څه کې چې د امریکایانو فایده وي همغه لار او ګودر به تعقیبوي نو دا توقع چې غلام دې خپل بادار ته ووایي چې ستا دا عمل سم او برابر نه دی، دا کار هېڅکله ممکن نه دی. پر دې سربېره د کابل رژیم واکمن چارواکي او د امریکايي قطعو او ملېشو قومندانان او افراد باید په دې خبره ښه پوه وي چې بادار یعنې امریکا مو له افغانستان څخه د تېښتې او فرار په حالت کې ده. او دا خبره هم لکه لمر روښانه ده چې امریکایان به تاسې په همداسې افغانستان کې د روسانو په څیر چې کمونستان یې خوار او ذلیل پریښودل تاسې له هغو څخه په بد او کرغیړن حالت کې پریږدي څه فکر کوئ چې له تاسې سره به د هر مظلوم افغان د پاکو تویو شوو وینو او د هر تکلیف او کړاو په مقابل کې چې ورسولی مو دی یوه یوه ذره حساب او کتاب ونه شي دا عذر او ندامت به مو هیڅکله هم وانه وریدل شي چې بیا ووایئ واک او قومنده زموږ په لاس کې نه وه ګورئ دا ورځ هرومرو راتلونکې او ډیره نږدې ده ښه به دا وي چې سر له اوسه د امریکایانو په مقابل کې راپورته شئ څومره جنایتونه مو چې سر ته رسولي لږ تر لږه هغه په دې عمل جبران او تلافي کړئ چې هر چیرته مو امریکایي اشغالګر لیده تر برید لاندې یې ونیسئ او وژنه یې د جهاد د نیت په اړه د مولوي ندا محمد ندیم صاحب بیان اورېدلو ته راګرځوو. باید وکړي په قرآن عمل ته خو مسلمان یې باید وکړي په قرآن عمل نو کوشش به کوو قدرمنو مجاهدینو چې دغه امانتداري په ځان کې ولرو پیغمبر علی اسلام چې په روایت کې ویلي دي ما من والین یلی رعیته من المسلمین فیموت وهو غاشن لهم الا حرم الله علیه الجنه په دغه روایت کې چې دغه خیانت ذکر کړی دی دا خو به داسې وي چې د دوو کسانو سره جنګ یې چې مداخله مابین کې نه کوي مسؤلیت نه ادا کوي او یا به داسې یو چا د بل چا مځکه لاندې کړې ده ته مسؤلیت نه ادا کوي یا به داسې یو سړی راولاړي چې د بل سړي لاس یې مات کړی دی مسؤلیت نه ادا کوي خو نن زموږ ستاسې معامله د دې څخه ډېره لوړه ده زموږ ستاسې په ذمه کې ډېر غټ امانت دی دا قدرمن مجاهدین دا شایسته ګلان مو په شهادت باندې رسیږي د هر یو قرباني د دې لپاره ده چې دغه وطن نه څخه دا بدمخي کافران ورکی او په خاصه توګه بیا د فدایان مبارکان تاسو وګورئ پیغامات یې واوري هغه د دې لپاره قرباني ورکړي چې الله اسلامي نظام راولي د دې لپاره قرباني ورکړي چې د محمد علی السلام د عزت ساتنه وسی د دې لپاره قرباني ورکړي چې د قران حفاظت وسی کومج د دغه فدایانو مقصد در پښو لاندې کړي نو دا د فدایانو سره خیانت دی دا ډیر عظیم خیانت دی قدرمنو مجاهدینو الله پاک دې مو وساتي د خیانت کوشش وکړو د خیانت څخه ځانونه ډیر لري ساتو او بل شی چې مهم دی هغه تنازع په خپل مابین کې یو پر بل لګیدل مشکلات سره پیښول تاسو فکر وکړئ قدرمنو مجاهدینو یو مجاهد چې د بل مجاهد صفات کوي دا د شا صفات کوي یو پلا خو مسلمان دی بلی پلا ستا ورور دی بلی پلا مو هدف سره یو دی دواړه د یوه دښمن په مقابل کې ولاړ یاست څو صفات لري هم مجاهد دی هم مهاجر دی هم مسافر دی هم مظلوم دی او هم عالم دی او هم کله کله ستا امیر یې د دغو عظیمو صفاتو خاوند بیا یو مجاهد پکې ځغېږي داسې کمزوري یې وکړه دا کمزوري پکې کېده دا کمزوري د خدای ولې نه بیریږو ټول به د زړه څخه د هغه توبه مې ده الله جل جلاله یې هغه مجاهد ته در ګناه ورتیر شي که په تا ملامت یې هم معافي ورته وکړي ووایاست ټول په اخلاص باندې ووایاست او بل شی چې مهم دی قدرمنو د ظلمه به ځان ساتي ظلم الله جل جلاله چې د نصرت وعده کړې ده د شا سره کړې ده ان الله مع المتقین ان الله مع الصابرین ان الله مع المحسنین د دغه خلکو سره د نصرت وعده کړې ده د ظالمانو سره د نصرت وعده نه ده کړې حضرت علي رضی الله عنه وایي وایي دا امکان لري چې د یو ملک نظام دې کفري بقا دې ولري خو دا امکان نه لري چې په یو ملک کې د ظلم رواني سره د ظلم دې هغه دغه باچا بچي پر ځای باندې پاتې نو ظلم چې دی هغه ډیر کمزورې صفت دی د مسلم شریف روایت خدا دی پیغمبر علی السلام وایي و ازما د امت مفلس هغه دی چې ښه اعمال روژې لمونځونه دا یې ټول کړي خو په ورځ د قیامت راشي دا یې په شپلاخه والي د جې لاس ورمات کړي د جې مال وړي جې ته یې ښکنځل کړي د جې غیبت کړي هر سړی خپل حق ځینې واخي اخري فیصله د جهنم په اوسي جهنم ته کشي نو د ظلم څخه به ځان ساتو دغه توپک و کومنداني و دا په خپل ځان کې یو قسم غرور هم لري هغه اسباب د تکبر چې طریقه محمدیه بیانوي په هغو کې یو سبب علم بیانوي او علم سبب د تکبر دی بیا نو واجه سوال باندې کېږي چې علم خو نو څنګه سبب د تکبر دی دې سړي څه کې چې دا عظیم فضیلت چې علم دی د عالم صفت پکې پیدا شو په دغه وخت کې نو دی بس ځان د څوګر یوازې ځان ویني پر نور یې د خلکو شکل نه راځي نو چې دغه صفت یې په ځان کې پیدا کړي چې زه یم دا نور په چی پوهېږي تهجد هم زه کوم ګرده ورځ قال قال رسول الله هم زه وایم دا شی هم زما سره نور دا خلک په چی پوهېږي چې دغه ذهنیت چې جوړ جوړ شو دا جاهل دی عالم نه دی من قال انا عالم فهو جاهل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د علم نسبت ځان ته وکړي هغه جاهل دی هغه عالم نه دی نو قدرمنو د عظیم فضیلت چې مازې په سنګر کې شپه چېرې یې په دغه وخت کې ستا ثوابونه تر هغه قایم اللیل صایم النهار ډیر دي او د الله جل جلاله په دربار کې د قدر ډیر دی او چې شهید شي څومره مقامونه دي دي دا خپل مرتبه ته چې وګوره دا توپک ته او بیا چې هلته سارا ته ورشي د مسجد امام وویني سترګې دې سي ورته چپاسي چې دا نو اوس څه کوي چې یو زکاتونه خو زکاتو ته اړولې د یو سم سړی په سترګه لانه ورته ګور نو د خپل عوامو سره پر هغو باندې تکبر د هغو په شان کې سپکاوی یا د هغو سره ظلم کول د دې څخه به ځان ساتو قدرمن او خاص بیا د علماو خیال وساتي علما چې دي هغه ټول مجاهدین دي په علماو کې داسې څوک نشته چې هغه مجاهد نه وي د مجموع الانهور عبارت دا دی الجهاد الاجتهاد فی تقویه الدین جهاد چې دی اجتهاد او کوشش کول دي د دین په تقویه کې بس که سړی توپک ولا دی دا مجاهد دی که مجاهد ته ډوډۍ ور برابرې دا مجاهد دی او که دغه سیستاسي استاد ستاسو عقیده در جوړوي تحریز علی القتال راولي دا مجاهد دی دا علما ټول مجاهدین دي یو هغه عالم چې هغه ستا په مقابل کې ولاړی او ستا جهاد جهاد نه بولی فساد بولی هغه نو هغه څوک دی چې د الله جل جلاله کتاب بیانوي مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث بیا نو هغه د بلامي باورا په سلسله کې داخلي شي او نور چې دا غزمر استاد د هدف ملګری علما دي دا ټول زموږ استادان دي د جې بخیال ساتو حضرت زید رضی الله عنه چې د پیغمبر علی السلام د وحی کاتب دی دا روان دی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د دابې تناو ونیوي د احترام په خاطر چې دا خو عالم دی د نبی علی اسلام د وحی کاتب دی هغه ورته ویل چې داسې مکوه حضرت عبد الله ابن عباس ورته وایي هکذا امرنا ان نفعل بكبرائنا وعلمائنا موږ ته داسې امر شوی دی چې موږ د خپل علماو سره او د خپل مشرانو سره دغه څه گزاره وکړو احترام یې وساته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته وایي لاس یې رانږدې کړه چې لاس یې ورنږدې کړي لاس یې ورومچ کړي والهکذا امرنا ان نفعل باهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیا داسې امر شوی دی چې د محمد علیه السلام د اهل بیت سره دغسې ګزاره وکړو د هغوی احترام وسات نو د خپلو علماو خیال ساتل قدرمنو مجاهدینو په هر وخت کې پوښتنه ځینې کوي ملاقات ته ورځي دا مې مخکې هم درته وویله چې علي کاري رحمه الله وایي من یتبع عالما یکون سالما، څوک چې د عالم تابع شي هغه به سالم شي، د آفاتو څخه به خلاص شي، نو د علماوو سره به تعلق ساتي، احترام به یې ساتي. او یوه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده، قدرمنو مجاهدینو! ځینې داسې سرناخلاصه ملګري چې سر یې نه وي خلاص، کله کله داسې د پسخند په شکل ووایي چې دا کمېسیون، بس کمېسیونونه راغلي دي، کارونه خراب شوي دي. دا دغه استهزاء په کمیسون باندې دا په خپل مشرانو باندې پسخندوال دي نو دا به نه کوي دا نظام خو یوازې په تا نه دی جوړ نه په ما جوړ دی خو چې دا ګرد مجاهدین سره جمع سي بیا یو نظام ځینې جوړیږي نو چې دغه موږ ته کم څه ویل سوي دي محترم مسؤلینو ته وایم د ولایت مسؤل یوازې د دې مسؤل نه دی چې د مجاهد مرمۍ ور برابرې کړي هلته یې وجنګوي په دا ولایت کې چې کوم نظام جوړ دی د هغه ټول نظام مسؤلیت ستا پر غاړه باندې دی د تعلیم او تربیې مسؤل هم ته د دعوت و ارشاد مسؤل هم ته د موسساتو مسؤل هم ته کومې ادارې چې په ولایت کې لرې د ټولو تعقیب و پلټنه و د کار معلومات یې ستا مسؤلیت دی ماته په خپله هغه مسؤل نه خوند راکوي او نه د هغه څه په خپله په خپل مسؤلیت کې خوشاله یم چې دی په خپل ولایت کې په هیڅ شي باندې سر نه ګرځي دا د اسلامي امارت چوکاټ دا سلسله د کارو چې ده دې ته موږ ته ضرورت لرو چې یو د بل تعاون سره وکړو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو وګورئ قدرمنو مجاهدین مفتی شفیع صاحب په معرف القرآن کې در دغه آیات لاندې یو ښه مثال راوړي دی وای وای دا انسانان چې الله پیدا کړی دي داسې پیدا کړی دي چې یو د بل کومک ته ضرورت لري داسې نشي کېدای چې یو سړی د خود کفایي خیاط ته ضرورت لري نانوای ته ضرورت لري ډاکټر ته ضرورت لري خپل مشکلات ګرده په خپل نه سیاره دا یو غولا ډوړي چې اوس د غرمه مشتسته پر داسر خان شول کیږي یو پلا د دلته ملګری شپه اخته یې څوک هسه د خدمت کوي بیا چې هلته په بازار کې کساب دی بیا چې هلته ټکټر والا دی چې مځکه پاړي نو یوه ګوله ډوډۍ د ډېرو خلکو خدمت ته ضرورت لري نو دا دونه غټ نظام چې روانېږي دا چې یو د بل تعاون ملګري نه قدرمنو مجاهدینو دا نظام نه جوړیږي نو که ولسوال دی که مسؤل د ولایت دی که کمیسون مسؤل دی هر یو دی د بل ورګان سره په همکاري کې ووسیږي ګرد ګډ کور دی یو امارت دی که د تعلیم او تربیه کار کمزوري دا د والی کمزوري بل کېږي که د ارشاد و دعوت کار کمزوری وي دا د والي کمزوري بلل کېږي چې ارشاد و دعوت دې فعال وي مجاهدین به یې اصلاح وي چې تعلیم و تربیه دې فعال وي د ولس بچان به دې سبا بیا طالبان یې مجاهدین به دي چې د موسساتو کمیسیون دې فعال وي د ولس مسلمانان به دې د مردارو پیسو څخه ساتل شوي او چې اقتصادي کمیسیون دې فعال وي د مجاهد مرمۍ به دې برابري دا ټول هغه څه دي چې موږ ستاسو ورته ضرورت دی نو کوشش وکړو د خپل ملګرو سره هر اداره چې په ولایت کې فعالي دا غام کاری به موږ ستاسو مسولیت د خپل مشرانو احترام وکوي خیال به ساتي بی احترامی یا پسپکه قتل دا ځینې ملګری داسې کله چې د یو مسؤل ماپو کوینه مثلا ولسوال ته طبیعت خراب دي چې والی ولري بس نو د والی په مخ کې بار لګاونه پر شروع کی اعتراضونه پر شروع کی دا ښه کار نه دی د خدای د پاره چې ارسه وایاست د خدای د پاره وایاست د انتقام په نیت باندې سم وایاست مجاهدین یاست حضرت عیاض ابن غنم رضی الله عنه دا په عراق کې یو شهر د دار په نامه باندې دا شهر چې فتح شو نو بیا یې صاحب الدار را چپه کړي سختې ووالي چې ویوالي هشام بن حکیم رضی الله عنه هغه سختې خبرې ورته وکړې د امیر ته امیر څه نور ته ویل وروسته دوې ورځې بعد په معذرت رالی امیر ته بر ورته وایي وایي صاحب ما خو په دې خاطر تا ته دا خبره وکړه خو پیغمبر علیه السلام په یو روایت کې وایي ان اشد الناس عذابا یوم القیامه اشد الناس عذابا للناس فی الدنیا په ورځ د قیامت به دغه سړي سخت عذاب وي چې په دنیا کې خلکو ته سخت عذاب ورکوي نو ځکه مې تا ته وویل چې دغه کار مه کوه دا سختي مې در سره وکړه هغه ورته وویل چې د کم چا خبره تا اورېدلې ده د هغه چا د ما هم اورېدلې ده د چا سره چې ته ملګری سوی د هغه سره زه ملګری سوی یم د کم چا چې ته صاحب یې زه هم صاحب یم تا د محمد علی السلام څخه دا نه دی اورېدلی هغه وایي چې زی سلطان ته خبره کوي د خلکو مخ ته یې مه ورته کوه تر لاس یې ونیسه ګوښه یې که خبر ورته وکړه که یې ومنله خو ویې منل که نه منله ستا ذمه فارغه ده ته ولې په دې روایت باندې عمل نه کوې او بل د کتابو جزیه ده د قدرمنو مجاهدینو یوه نسخه ده یوه تقریع ده نصحه، د یو مسلمان خیرخواهي، که دې ګوښه کړي، په پټه دې ورته وویل چې دا عیب در په کښي کې دی، دا ستا خپل مسؤلیت دي، ادا کړئ، الله پاک دې خیر درکړي او که د خلکو مخ ته ورته ووایه چې ته دا پلانکی مرض لرې، پلانکی مشکل لرې، پلانکی مشکل، دا دې مسلمان وټکوئ، د مسلمان استهزاء دې وکړله، نو کوشش وکړئ د خپلو امراوو خیال وساتئ، د امراوو په شان کې روایت دی، شیخ صاحب درته وویل، پیغمبر علیه السلام ویل، که چا د خپل سلطان اهانت وکړي، الله پاک به د ده اهانت وکړي، که چا عزت وکړي، الله پاک به د ده عزت وکړي. نو د خپل مشرانو خیال ساتي خبره یې مني خو د مشرانو څخه بیا دا غوښتنه ده د مسولینو څخه چې پر خپل کشرانو دې رحمت وکړي حضرت عمر رضی الله عنه یو کس ته مسؤلیت ورکړي هغه مسؤل چې رالی حضرت عمر ویني یو کوچنی یې دلته ناست دی بل دلته بل یې په اوږو کې غورځي بیا ورته ویل امیرالمؤمنینه ته د کوچنیانو سره دونه محبت کوې زه خو یې ځان ته لا نه پرېږدم هغه د سي مکتوب نوشته کې چې دا معزول دی ول ته چې پر خپل بچی باندې رحمت نه لرې پر خلکو به رحمت ولرې نو په کار دا ده چې مسؤل پر خپل ماتحت مجاهد باندې شفقت او رحمت ولري هغه سر قرباني ځان یې سام رې جوړ کړی دی چې پر هغه خوای کې شهید سره زی خو د خدای د جن په خاطر باندې زموږ د پاره ډیر بد کار دی چې موږ بیا د خپل ماتحت باندې شفقت او رحمت نه لرو دغه پر سر باندې لاس نه تیرو دا شی باید په مشکینه قدرمن مجاهدینو